دا سورت براءت تے ترتیب مصحفی کے نحم دے ترتیب نزولی کے ایک سو تیرہ ندی مبارک سورت نمونا سورت البرات دویم نم دے سورت توبہ بخاری کتاب التفسیر کې دا ذکر دی سلورم نوم دی سورۃ العذاب په مستدرک د حاکم کې دا نوم ذکر دی 3274 صفحه دیم جلد کې پنځم نوم د سورته مقشقشا عبد الله ابن عمر دا نوم ذکر کړي شپږم نوم ده سورته منقر وم نوم ده سورته البعوث فتح د با سرا بعوث او پسې سرا سورۃ البعوث د مقداد رضی الله تعالی عنہ نه دا نقل اتم نوم ده سورۃ الحافرہ کنستون کې سورۃ زجاج دا نوم ذکر کړي نهم نوم ده سورۃ مسیرا مسیرا پسې سرا ابن ابي حاتم دا نوم ذکر کړي دولسم نوم ده سورت مخزیه دیار لسم نوم ده سورت منکلا سزا ورکون کے سورت سوار لسم نوم ده سورت مشرد مشردتون ترون کے سورت زاد المسیر دا نوم ذکر کړه قاسمی سراج المنیر اور مفسرین سورو منا شو سوار لس نمونه ربط دما قبل سره ده ده مخکې صورت انفال کې قوانین د جهاد دلته اعلان قتال دیم ربط ده ده الته اعلان قتالو دلته جواب د مانعینو د قتال دریم الته امر او چې د جهاد د پاره اسباب تیار کړي وای دولهم استطاعتم من قوه دلته ذکر د منافقینو دی چې دیو تیارې نه کوي څلورم پنفال کې مقاطعه د دوستۍ د اغیارونه دلته کې هم اعلان د براءت ته براءت من الله داوود صورت درې خبره قتال د جهاد د فرق ثلاثه او سرا د مسله د توحید 31 29 کې سرا در د ټولو اقسام د شرک نه چې قتال کیږي نو د اله د کلمت الله د پاره دریم ذکر د اسماء الحسنا او د شغه دیار لس اسماء الحسنا دي خلاصه د دې مبارک صورت اوله حصہ ده حصہ تر اتشتم آیات پوره او په دې کې ذکر د قتال د مشرکینو سره دویمه حصہ تر 37 آیات پورې او په دې کې بیان د قتال د کتابیانو سره دریمه حصہ 99 پورې او په دې کې ذکر د قباحتونو د منافقینو سلورمه حصہ کې صفات د مؤمنینو اوله حصے خلاصه دا ده پدې پدې کې درې باسونه دي پدې اوله حصہ کې یو خدره درې اقسام د مشرکینو یو تو محاربین ویلې شي دیم تا معاهدین چې ستور سره وعده ده دریم مستامینین چې امن غوښتل دی د مسلمانانو د ملک نه دویم بحث جواب د سلورو موانع او د قتال چې الله قتال څنګه وکړو یو معنی نه به جواب ورکړي په مایات کې دویم معنی نه به جوابي په لسم کې اعلان د بزاره ده د الله د طرفنا او د رسول د طرفنا هر صورت په ابتدا کې بسم الله دلته نشته ولې نشته د بسم الله د نلی کول وجا یو وجا په مستدرک د حاکم کې دا عبد الله ابن عباس نه نقل دي چې ما د علي رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې په براءت کې بسم الله ولې نشته ده ناغوی ال انها امان بسم الله د امان د پاره او براءت نازل شوه په سیف ده مستدرک د حاکم کې دا توجیه کړي محاسن التاویل کې دا نقل کړي دویما چې د ټولو نه غوړه توجیه ده بهترینه توجیه ابن عباس وايي چې موږ د عثمان ذی نورین نه تاسو کو د دې په باره کې چې تاسو بسم الله ولې نه دلی کړی مصحف عثمان اول ابتدا خو د لیکلو عثمان کړي و نو هغه ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې په اړه کې سن ویلي یعنی پیغمبر خدا مونږ ته څه خو نه نه کړي څه خو نه نه کړي د سورته براءت په باره کې چې دا کم ځای کې کېدای وکانت قصتها شبيهه بقصتها او دا, دا قصه بالکل مشابه و د قصې د انفال سره مضمون د سورته انفال سره بالکل برابر وو ته وس میکړه خو پمینس کې می بسم الله ونه لیکلا ولې زما خدا ګمانو چې دا بیان هی د دنه ده نبی علیہ السلام د نمک کې بسم الله مونږ ته نه ویلې ما سما په د پسې پیوس کړه د مضمون دا وی سره مشابه و بلکې استا فکر ټول سوراتونه وګد دي سورته انفال پکې لړندم نه نماز کړي پسې پیوس کړه او د صورت نوم می مستقل ولیکو ابو داود 290 اولنی جیل کې ترمذی 134 دیم جیل کې مشکات 194 اولنی جیل کې در منصور کې علامہ سیوطی 207 صفحه او دیم جیل کې دا څه خبره کړي دا ټولو نه غوړه ده قطاده خو ویل هما سورۃ واحده سورۃ انفال سورۃ توبه یو سورۃ ده زاد المسیر داسې ویلي چا داسې ویلي چې د اعلان جنگ کم خط با نبی علیہ السلام چاته لیک نه په سرنامه کې به بسم الله نوا دغه دا ولنې ډلې حال بیانې چې محاربین دي مسلمانانو سره وعده ما ته کړدا او بس جنگ کوي دیو سره د هر قسمه بایکاټ اعلان وشو براءه من الله پورز د حج اکبر پورز د حج لوی حج اکبر حج ده حج اکبر نه مراد ورځ د اختر ده حافظ ابن قیم وای دا حق خبره ده زکه چې علی او ابوبکر خو اعلان پورز د اختر کړو نه پورز د عرفه بخاری 369 صفحه کې او دا د اختر ورځ وا الى الناس يوم الحج الاكبر پورز د حج اکبر باندې حج اکبر حج ده حج اصغر عمره ده عطا شابی دا امام شابی دا سویلی نو کومه خبره چې عوامو کې مشهوره ده چې حج اکبر هغه دی چې د عرفه پر جمعه راشي چې کله د چا حاجیانو د سراشین وای مون حج اکبر وسکاري ورته سهار کال حج اکبر د چې حج لالاړي او چې عمره لالاړي نو تا حج اصغر وکړو دا خبره غلطه ده یعنی سنه سه باعث د اجر د ثواب به ای زکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج چې په کم کال کې ده نو د عرفه پر ورځ جمعه راغلی و دې ته حج اکبر نشي ویلې هر حج حج اکبر دی هر عمره حج اصغر دی ان الذين عاهدتم من المشركين زړه بدر لوچي خلک مسله باندې پويږي نه زړه بدر لوچي پس پورا کئی د دیو سرا وعده د دیو تر نیټه پوره ان الله يحب المتقين الله من ساتي د تقوا والا سرا چې سو وعده پورا کئی فایزان سلخ الاشهر الحرم پس کلا چې تیری شي میاشت د عزت دا بل حکم دا ولې ډلې وو یعنی دیو لرا څلور میاشتې مهلت ورکړې شو شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم نو دلته بیانې فایزن سلق الاشهر اشهر الحرم پس کلا چې تیرې شي میاشتې د عزت فخلو سبیلهم یعنی د دیوینه محفوظ دا ځکه پیغمبر خدای فقد حرمت علینا دماؤهم و اموالهم وینه په مونږ باندې حرامه نو ماریم په مونږ باندې حرام بخاری کې دا کتاب الایمان کې وان احد من المشرکین استجارک دیکې دا درې مډلې د مشرکینو ذکر چا مستامینین دي دی کافر خو مسلمانانو نه امن وغواړي بادشاہ وقت نه امن وغواړي مسلمانان ورله امن ورکی وان احد من المشرکین زاد قاتل نه بیزار هم نبی وای و ان کان المقتول کافرا اگر کا وجل شوی کافر ولې نه دین د امن دین دی یو کافر دی ستانه امن او وختو بس دا غوینه داسې محفوظ ده لکه ستا وینا دا غمال داسې محفوظ ده لکه ستا مال نبی علیہ السلام عزت قاتلنا بیزار یم اگر کا وجل شوی کافر ولی نه امام بخاری دا روایت راوړی فی تاریخ الکبیر 322 صفحه او دریم جلد کې ابن ماجه 2688 صفحه کې یو حدیث کې راغلی لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامه هر غادر د پاره غدر کون کې د پاره یو جنډه وای هدا و پاګه سره پیجندل کی پورز د قیامت اسلام د دشمن سره هم د خیانت اجازه نه ور کوي اسلام یو عجیب دین دی یو د خیر خواهی دین دی او قران دی یو خیر خواهی کتاب دی الله ربیع الثانی نهم هجری کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیدر کرار سره سمرګری ولېګل 200 کسان د توي قبيله یو بوتو پولس بیا غي توا یا فولس نبی علیہ السلام هغه درگاه ورانه کوي هر کله چې د بتخانه دورانولو عمل سر ته ورسید نو مسلمانانو لاس ته ډیر ساروی قیدیان پر لاس کې راغلل سحر ټیم دی ترګمای ترګمای دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی مخه ته دا قیدیان او دا چیزونه رالل پدې کې د مشهور سخی حاتم پای لور مو صفانه دا غینوم د حاتم پای د بچي او د ضرور عادی ابن حاتم هغه عادی تختیدره او ملک شام ته صحابه صحابه کرامو چې کله دا قیدیان راوست صفانام پکې دا د قید حالی د جنگ حالی سرتور سروا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رحمت عالم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ای خپل صادر مبارک د خپل ولو نه کوزي یو صحابي ته وای ورشه په دې زنانه باندې دا واچو هغه یا رسول الله دا خو کافر ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم څه فرمایي لور لوروي زنانه زنانوي اگر که کافر اولی نه دغه د عزت د احترام دغه د ابرو د حیا خیال ساتل موږ له پکار دي چې کله نبی علیہ السلام په دغه صادر واچ او هغه ته پته ولګی دا چې دوانو جهانو سردار دا دی هغه چا کړه یا محمد صلی الله علیه وسلم زدا مشهور سخی حاتم طای لوري اما زما پلار د دنیا نه تله کومرور چې زما سرپرستو هغه تختیدل له ملک شام ته ما سره احسان وکړه د الله د پاره ما سره احسان وکړه نبی د توی صفانه ته سغواړي یعنی دسه د یو سردار د یو دشمن د غټ دشمن لور راشي اسلام الله الله صفانه ته سغواړي ویل یا رسول الله خپل رور ته رسیدل غواړم نو ریس نه غواړم نبی علیہ السلام یوازې آزاد نه کړه د لارې خرچه ورکړه سورلی ورل ورکړه جامې ورل ورکړې کپڑے ورل ورکړې لکه یو شاندار ناو چې سړی رسختای د ناوې په حیثیت صفانه رسخت کړه دوه کسانې ور سره کړه او دا با په قدر احترام سره پر ور زه ته ورسوي تاسو به راځي دی په لار روان دي یو داسې شاهزادګۍ ور سره الله الله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ددن مخ کې رواني کله چې یو ځای کې پړاو اچي او خان ددن تیر چا پیرا کی صحابت لر الاړ شي سوره د وخانو په د باندې وکي او غلر الاړ شي او چې کله بیا د سفر ټیم شنو بیا دا پوخ باندې سوره شي هغه مخ کې روان شي کله چې ملک شام ته ورسېدل کمزه چې و د عدی ابن حاتم دادن نکور تلاړه او د هغه دروازې نه د نبی علی السلام ستړي ستومانه صحابه واپس را روان شو کله چې دا دن لاړه عدی ابن حاتم حیران شه ته څنګه را لې ته خود دشمن په لاس کې وې ولته صحابه کرامو په قید کې نه بوله او را لې څنګه هغه وی ولې نو ما د نبی عليه الصلاه والسلام شاګردانو زدل تر او رسولم بیا عادي چون کې اگر چې عیسایانو خداوی کې غیرت خو کړه ورنګ تک تور شو وې صفانا کا شتر اغلې نه وې او تمالي دلې نه وې ویل ولی عادی ویل ته د دشمن په لاس کې راغلی ورځ شپې راغلی څونه دشمن په لاس کې ته تا ژوند تیر کړه ستا عزت به تار تار شوی کاش صفانه تمالی دل نه وې وې صفانه عجیب خبره وکړه وې وا عادی او پاگل عادی تا ته سپته ده چې زه چا په لاس کې راغلی قسم په الله زستا په حویلو کې زستا په بنگلو کې زدا عادی په بنگلو کې زدا حاتم طای په بنگلو کې داسې محفوظ نه وم څنګه چې د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د صحابه په لاس کې محفوظ را رسیدلې وی عادی ته څه پته لګي او څه بل شر خلق اخو عجیب مخلوقو او سترګې خو ما چرته ځان ته پورته نه دی لیدلی او خو عجیب خلکو هغه کې خو عجیب حیا وا هغه خو د نبی علیہ السلام عجیب صحابه وو عادی و خورای سبا کو و عادی د محمد رسول الله د غلامای نه علاوه چاره نشته ده او داغه په غلامای کې د دوانو جهانو خیر ده د سفانه په سفارش باندې هدي د یو لوی قبيله سره را روان شو دا د صحابه په خپل اسلام باندې د خپل پیغمبر په پیغام باندې د لبیک هغه سراتو دا د نبی هغه حسن اخلاقو لوی قبیله سره عادی را روان شو نبی ته خبر ملاو شو چې عادی را روان دی نبی داغه د استقبال د پاره صحابه را ویستل الله ثم ابلغهم امانا خورا سوا خپل سرحدی تا خیانت باندې کې اسلام موږ ته د خیانت اجازه نه راکړي کیف یکون للمشرکین پیدا شپدا صفانه له خوب نه ورزي هادي ورته خوره ته خډه را ستړي ستومانه ولی نه ودا کی وی عادی چا چې محمد رسول الله لیدل دی او داغه په غلامۍ کې داخل شوی نه دی غلبه خوب نه ورزي پستو پسو پورې چې قایمی تاسو سره په دی واده نو تاسو هم قائم اوسئ د دې د پاره په واده یقینا الله مینا ساتي د متقینو سره دا ولنه جا مانیا چې دی سره جنگ څنګه وکړو فإن تابوا پس کدی او توبه او استلا د دې کارونو نه او پابندی د مانځه وکړه ورکړه د زکات وکړه ستا شورونه دی په دین کې په تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه دا قوم د پاره چې پوهیږي په دې کې ترغیب توبه تا و انک سو ایمانهم من بعد عهدهم بنو بکر د خپل معاهده په خلاف کې بنو خزاعه باندې حمله وکړه او قریشو دغه حمله کوونکو سره مرسته وکړه رب ذل جلال آ خبره کوي و انک سو او کچرته ماته کې دی خپل وعده لرا خپل قسمون لرا پس دوا دی د دیونا وتعانو فی دینکم او تعان ولګی تاسو په دین علمی خبره کولای شي ذمی خو په اسلام باندې کنځره منځله و اسلام ته نه کوي پیغمبر ته باندې کوي اسلام ته باندې کوي وتعانو فی دینکم تان ولګا استاد په دین باندې پس جنگ کوي د مقتدا غانو د کفر سره ائمه الکفر ويشف صدور قوم مؤمنين شفا ورکی سینې د قوم سینو د قوم مؤمنانو لرا مؤمن سینې لبا الله شفا ورکی ويشف صدور قوم مؤمنين دغه مراد خزعه ده الله د بنی بکر یو سړی حج و د رسول بیان کړه پیغمبر ته کنزلې کولې په شیرونو کې یو خدای سره او هغه ته چې بیا داسې موایا اوس دی ویری پیغمبر پسې هر څه بیا موایا او که بیا دی ویلې نو لا لا اکسرن فمک خپل باندې ماته کوم نو هغه سړی بیا تندروالی بیا پیغمبر حج و شروع کړ جو اخوا دا کړه ونه فکسر فاهو د مسلمان دا غفل ما تکړه بس جنگونه شروع شو عجیب جنگ او هغه طرف نه بنو بکر سره مرسته وکړه قریشو قریشو نو عمرو ابن سالم محمد عربي صلی الله علیه وسلم تراغه مکی ته او دغه اشعار پیش کړل د درد اشعار پیش کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادره راخکا اے عمرہ کزستا امداد ونه کوم الله دې زما مدد نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پن کې صحابه تیار کړل فتح د مکه لپاره 10000 صحابه او الله رب العزت دا غي په جواني مکه فتح شولا هغه واجبہ خوشحالي وا او په دې د مؤمنانو زخمی زړونو ته ملهم ملاو شو ځکه الله وای ويشفي صدور قوم مؤمنين او شفا بور کوي سینو سینو د قوم مؤمنانو ته ابو بزی غصه د زړونو د دیو او مهرباني به وکړي الله په دیو باندې او مهرباني وو کې الله علامه یشا پغه چا چوړي الله د علم ولا ذات او حکمت ولا ذات اما حسبتم ان تترکو دې کې ترغیب د الله د لارې وتو تا او قتال تا آیا تاسو ګمان کوئ چې پرې به خدای شي به امتحانا مساجد الله جمعتون د الله چې اقرار کوونکې په خپل ځانونو باندې په کفر سره دیکھے جواب د دوی معنی د قتال چې دی جمعتون آبادی نو څنګه ور سره قتال کې دی شي جواب چې دا د مشرک نه نه قبليږي بن الله له بیتن فی الجنه د پار الله په جنت کې بنگله تیارې تدل تا کور تیار وا جنت کې بستا بنگلې بخاری 450 صفحه مشکات 67 صفحه ولني جن کې دین اباد والله چر اصل اباد ولی قران پکې وایا درس پکې کوا جمعه تمانزل رازا لکه پیغمبر خدا وای من غدا ال المسجد او راحا عد الله له فی الجنه نزلا څوک سبا جمعه ترازی بیګی جمعه ترازی الله تعالی په جنت کې مل مستوب تیارې دا الله مهمان دی دا الله مهمان دی مل مستوب الله دلاره تیارې بخاری کې دا روایت ده مسلم کې الله قاضی ثنا الله په تفسیر مظهری کې لیکي مراد په بدلو د جماعت العباده الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته الذين آکسان چې مان راوړې وهاجروا هجرت کړي وجاهدوا مخکې آیات کې ویل لا یستوون نو اوس د لا یستوون د پاره دلته وایي چې سونه درجه به نورستو درجات خي آیا کسان چې مان راوړې هغه دې د یو کس نه قربان شي چې ستانه بیگانه ده ستا په نسب کې نه ده خو چې د الله دوست دی ابو لهب د نبی علیہ السلام خپل ترو بلال حبشي پردیسه د حبشو مسافر تو رنگ والا بلال غلام بلال خوشان د بلال کمزه ته ورسید مخکې چې د الله په مقابله کې د نسب پر بابا نه کې دلته په خپل کثرت به مغرور کېږي نه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره امداد کړي الله ستاسو په ډېرو ځایونو کې خاص کر پرز د حنین باندې حنین حنین د مکه او د طائف په درمیان کې د یو وادي د کندې نوم دی دا مقابله د حوازن او د ثقيف قبيله سره وا شاغه تقریبا 20000 کسانو شل زره کسان څلور زره پکې تیرانداز را راوستیو د مسلمانانو لخر په دا ورځ باندې 12000 دی پخپلا په دې غزا کې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم بنفسی نفیس شریک دی ذکر بخاری او د مسلم پر روایت کې دي چې اتیا غزاګانې په ژوند د پیغمبر کې شوي او په نول لاسو کې په خپل نبی عليه الصلاه والسلام شریک شوه بخاری وګورئ 3949 مسلم 1254 کله چې مسلمانانو 12000 ماشاءالله دا چې لخر د مسلمانانو چرته نو نو مسلمانانو یو چغه کړه لن نغلبا الیوم من قلت نن بابنګا د کموالی د وجنه مغلوب نشو من نن زمونږ ډل ډیرا نن زمونږ لخ کر ډیر الله ته دا خبره منزور نه و په دې الله خپش سوا مسلمانانو تاسو له اکثریت یادوي تاسو خو په بروسه په الله وی په دا وخت کې کفارو د غره لمن نیولې وا تیرانداز پټ کې نه ولیو کله چې مقابله شروع شو مسلمانان دا غره نه به نواقف او نا خبر او هغه غشي را ورول شروع کړه لکه غلای چې راځي ادا پدې کې په مسلمانانو کې هلچل شروع شو تتر بتر کېدل محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د سپینې قچرې نه راکو شو سپینه قچره سور ده په دا ورځ محبوب عالم راکو شو ولې چې قچره باندې څه اعتبار ده زخمونه په ډیر سیدا سینه چې وتختی خلک وای چې نبی وتخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دا وخت کې هغه ان النبی نبی فرمای صلی الله علیه وسلم ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اے دنیا والا واورې ز پیغمبر هم درو پدې کې نشته روحاني قوت خو مې داده چې نبی امانو نبی بسنګ مخواړی د الله د حکم نه نسبی حالم زما تاسو ته معلوم دی چې انا ابن عبد المطلب زدا عبد المطلب په اولاد کې ما زما د نیکونو ماشاءالله او دا سه خبره په جنگ کې جایز دي ابو دوجانه را روان دی ډېر پناز او نخره سره کله دسی کوي دسی نبی علیہ السلام ول دا چال الله تا خوخ نه دی هر چې په دې وخت کې دی نو دا جایز ابو دوجانه را روان دی سره پټه په سر تړلې خلکو یې راوته ابو دوج ابا دوجانه اصابت الموت سره د پټه د مرګه او مسلمانانو ته نبی صلی الله علیه وسلم با आवाज کاو د شانه وا د خدای بنیا دمانو واپس را شي پشارا شي مسلمانان بیا جمع شول او په دغه وخت کې پیغمبر خدا سره ډېر کم صحابه کرام پاتې شو او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم پس را روانه چې څوک هغه ته نقصان ونه رسي قرطبی وګوره 98 صفحه نه هم جل کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به بار بار आवाज کوي ان حزمو ورب الکعبه و د کعبه پر قسم در کوما دیول شکس ور کوي مسلم پر روایت کې داسې دي الله د مسلمانانو ان پني کې د مسلمانانو بره راغې دا د مسلمانانو په قبضه کې رااله په دې قید کې د دې ورځې یو عجیب واقعا قید کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زکه ثقيف قبيله وا د حلیمی سعدی رضی الله تعالی عنها دای خاندانو نپای کې د پیغمبر خدا رضای خور شیما هم وا کله چې دا گرفتار شو نو دا د نبی علی السلام صحابه ته ویل زستا سود پیغمبر خور یما صحابه حیران شو زموږ پیغمبر څنګه خوري مقابله لای راغلي خیر بهر حال د تصدیق د پاره دا بډای زرانه د پیغمبر خدا خواله بوتله اگر ته یا رسول الله زستار زای خور شي ما یما د حلیمه ساده لوري یما تا زمون کرا څو وخت تیر کړو چونکه شیما په وخت کې لوی زنانه وا لوی خزا وا پیغمبر خدا خوړو کې وو الله دې سردار را تعالی رالوي کا او الله نه وخت را تعالی کا او الله د دشمنان ټول تباہ کربا واته عزا یدوم ابدا الله تعالی د عزت ورکا چې همیشه ای شر دې ته چې اے محمد صلی الله علیه وسلم زواب د سره دعا وا ما بدا ستاینه کوله توا میزان سره بيزو توا میزان سره بيزو ته بوتلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا و پیژندره او د زیادت خوشاله د وجنه د نبی علیہ السلام په مخ باندې اوخ کې روانې شولې په خپل صادر باندې نبی علیہ السلام زر خپل صادر راوېستو شیمای پکې نه ولا دین کې او رحم ده دین کې خپل ولی ده او یې ورته وی چې زما خور شي ما کوم سره پاتې کې نو هر څه عزت بدی اکرام بدی دبدبه ده بدی او خپل قبیله ته تل غواړي نو هم تلې شي د اسلام قبول کړه محمد رسول الله پلاس او اجازه ته ووختو نبی علیہ السلام چې د در رسختی کولا خور سړی د سر رسختی سوخان ورکړه بيزي ورکړه درې غلامان ورله ورکړه چې زما د خورې د شیما با تر مرګه خدمت کوي درې غلامان او یو وینځي ورله ورکړه شیمای په شان او شوکت سره رسخت کړله دا اخلاق د نبی دی دا اخلاق د پیغمبر سیما ته څه پته و چې نبی ته ودا سي شان ملاوي د نبی پاک سسرم د زبردست اخلاق یو بل نمونه مالک ابن عوف چې دا د سقیف مشرو او تخته نبی علیہ السلام دې طلب کو نو دې راغې نبی علیہ السلام د دمال او اهل په غزوه حنین کې شپږ سو ملائک الله را لېګلي فتح د مکه کې غنیمتونه نو تقسیم شي په مسلمانانو نو په دې کې الله آ کافرانو پړ کې واچول ټول غنیمتونه راوړل مال او دولت سره د زنانو سره د ماشومان سره کما شمانم غواړی زنانم غواړی یا خپل مال او دولت غواړی کم شی چې غواړی او پکې اختیار کړي او یا رسول الله زنان را ته واپس کا نو ما شمان را ته واپس کا نبی علیہ السلام هغه واپس کړل صحابه کرام باندې تقسیم شیو غنیمتونو کې تقسیم شو پلانې پلانې صحابي سره پلانې زنانه لاړه د د د وینځیتو په حیثیت صحابه ته چې کله نبی اعلان وکړ الله الله دا نشته چې دا څنګه کېدای شي ان پانی کې ان پانی کې ان پانی کې بخاری وګورئ ابو داود وګورئ ایرونو قسم پر رب ذل جلال اسلام یو خپل دین دی او کاش چې دنیا والته خبر شي یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو کرزه په هلو باندې وې نو زما تعلق به د اسمان د ستورو سره وې زما د روزې د پاره د اسمان ستورو ته رسیدلې وې لكن مر رزق الحجا حرم الغنا زدان مفترقان اي تفرق لیکن چاته چې الله عقل ورکړي علم ورکړي د مالدارتیا نه محروم کړي ولې علم ته وګوره هوښیار انسان وای غریب وای او یو کمقل نادان وای لیوانه سیټ د کراچۍ وای د سلو میلیونو خاوند وای دا د الله کار دی کراچۍ کې سیټ د سل میلیونه دی لیوانه سیټ ورته وای دا لیوانی سیټ دا پته هم نشته چې سو مال می دی اربنا ارب کربنا کربنا یو یو بنگلا یو یو مل په میلیونو پروت څوک یې خوري دای میجر دی دای نوکر دی دای پلانې دی پنځیش کال خپل خزینه خبر نه دی خزه او د خاون نه نه لګی دا زه چې کله کراچۍ کې ما خبره کوم ما ته دا یو نوکر خبره کوله 25 کال هغه سیټ وای چې ما خپل بیبي نه دلی دی هغه مې چې ما هغه بدو مې نه دلی دی کیا بات ہے